ریاض الصالحین باب نمبر دے ستارہ اولسم او حدیث نا شروع کو یو سل اتش پیت نمبر حدیث دے دا خامخا چې چا نه دی زده کړی دا زده کوي دا د قبر د پاسا خپو طرف ته خلق وی کنه چې پاسه کې خالد پاسه کې طالبہ وایو صورت په کې اخر رکو بس وي یعنی مال خو نه راځي نه لله ما فی السماوات و ما فی الارض خو کله راغلی دلته کې بیا بداسه وکي به داسه دلته بل غټه لار ده باغې داسه لار شي مخامه اه خا خا الته الته معلومات خو بیا کاغه ځای کې بیا نه بیا په جلبې کې ده ها الته خو نشته ټیک ده اے شهید خو یو په ور دس لاس مړ شي بس یو ګولې دار دی ار وخت مړیږي خلک پس خبره کوي رد بد وي کله وي دعا نه مني کله وي خیرات نه مني کله وي شفارس نه مني ارزه کې هر جمعات کې هر مخبره کې په ارزه کې دی شرمنده کیږي نو ار وخت وجلې شي دی کوم یو قسم ځکه ولومنوي وخير الحديث ګوره هغه بېمان وي وي حدیث نه مراد قران دی وګوره حدیث قران حدیث کوي فإن خير الحديث كتاب الله وي غره حدیث د الله کتاب دی کتاب باندې حدیث اطلاق کیږي چې حدیث زین وي کتاب الله ته مراد دی حدیث زنی وي کتاب الله ته مراد دی وي زه د هغه په منزله د پلار ما هغه په منزله د اولاد ما تا وعین